دینه پس کوم صورت شروع کیږي دا صورت صورت یونس ته خان سورۃ یونس سره دا مکی سورۃ ته په مکه کې نازل شوه ده پس د سورۃ هود نه او مکه د سورۃ بنی اسرائیل نه دا سورۃ نازل شوه ده او د دې سورۃ د مکه سورۃ سره سره بس سره دونه خلاصې کو بیان کو چې چرته دغه ته ونه رسیدو نو مکه سورۃ سره سره بس ده د مکه سورۃ سره ګوره ربط ده چې په مکه سورۃ کې رد وکړو په مشرکانو باندې نو په دې کې ورته د مشرکانو عقیده بیانې تفصیلا ښا سیدا دا تفصیلا عقیده بیانې بل په مخکینی صورت کې مشرکانو ته دنیوي عذاب نو په دې صورت کې بعد مشرکانو اخروی عذاب ذکر کړي په مخکینی صورت کې ورته وی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم اے رسول الله تعالی وی منی نو په دې صورت کې به زجرونه ور کوي په انکار د رسول باندې په انکار د رسول باندې به زجرونه ور کوي چې دوی رسول الله نه مانی نو دا وي په مخکینو صورت کې ورته وي فان تولوا فقل حسبي الله الله زما لکافي دي نو په دې صورت کې ورته وي وای ما من شفیع الا من بعد اذنی په اخرت کې ګوره بل څوک سفارش نشي کوله سفارش د بل چا نشته نو دا به ذکر کې مالکم من دون من ولی ولا شفیع دا په ذکر کې دغه رنګي په مخکینی صورت کې ورته وی چې رسول من انفسکم رسول دې تاسو د جنس نه دی نه په دې صورت کې ورته رسول الله وی فقط لبست فیکم عمره ما خو په تاسو کې یو وګړه زمانہ تیر کړ د الله بندګانو تاسو تما قران ته تمخ کې ویلو چې نور راغله راته کو چې اوس راته راغ نو څه درته وی مکنه نو دا به د دې صورت د مخکینی صورت سره سره ربط کوي په دې صورت کې دعوه صدا ان دعوه د دې صورت سره مقصد د دې صورت هغه د رد د شفاعت قهری څه شه دی رد د شفاعت قهری او شفاعت قهری مثلا ما تاسو په اصول کې نه ویلې مار ته ویل چې کله صورت یونس راشي نو بیا به تاسو د شفاعت قهری مسله الته وي مسله شو نو رد د شفاعت قهری دی ها دا رد شفاعت قهری چې کوي نو دې لپاره به طریقه څنګه وي نو طریقه خو بداوی چې یو خو با په دوو آیاتونو کې په دې باندې صراحتن رد کی یو په دریم آیات کې په دریم آیات کې ما من شفیع الا من بعد اذن دا دا ولا ها پوه شو بل څوک سفارشی نشته مگر پس اجازه الله تعالی او دویم نمبر براشی په اتلسم آیات کې اتلسم آیات کې براشی ويقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دوی وای دا زمونږ معبودان څه دي دا زمونږ سفارشیان دي دا پیرت کوي الله دا سفارش نشي کولای خو شوي نو دا با یو خو بدای دویمه طریقه بداوی چې په دې صورت کې به د مختلفو شرکونو رد کړي مختلف شرکونه نو رد د شرک په علم بکې د الله نه بغیر بل چا سره علم غیب نشته صحیح شو دا بکې لا يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين دا الله ته معلوم دی بل چا ته نه معلوم دغه رنګي بدی کې با په صورت کې باورتا رد شرک فل خلق کیخا خالق یو الله تعالی دی الله تعالی ته پیدا کړی دی رد شرک په تحلیل او تحریم یو دا کې براشي ښا چې تاسو دا غینه چې کوم دی الله تعالی ته پیدا کړی دی نو تاسو دا غینه حلال ګرځوي او بعد ته حراموي نو رد شرک په تحلیل او تحریم بم پکې وي رد شرک فی الدعاء هم پکې وي تاسو د الله نه غیر د بلچانه مددونه غواړي د الله نه غیر د بلچانه مدد م غواړي او که غواړي یې په قیامت کې به ګورې بیا سي هغه به د دینه سوي دتا هغه به ته چې ان كنا عن عبادتکم لغافلین مونږه خو تاسو د دعا نه خبر او ما ته خو نشته پته تا کله غوښته ما دل برته وی رد شرک برته کوي او رد اتخاذ الولد چې څوک الله تعالی لپاره بچي ثابتې نعوذ بالله نو هغه باندې برته چې وقار اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني هو شو کنه نو هغه برته ذکر کی نو دا به یو طریقه به دای دویمه ته دریمه طریقه به د دې دعوی د ثابتولو لپاره داوی چې یو یولس دلایل برته ذکر کوي سورہ یولس عقلی دلایل برته ذکر کوي په دې صورت دغه رنګي په دې صورت کې بدرتا اے ویش برته زجرونه ذکر کړي نو کله به زجر وی په انکار د توحید باندې کله به زجر وی په انکار د رسالت باندې کله به زجر وی په انکار د قیامت باندې کله به زجر وی په انکار د صداقت د کتاب باندې نو مقاصد اربعه من توصول کې ویلو د هغه په انکار باندې به زجرونه ور کوي زورنه به ور کوي رټنه به ور کوي چې ګوره دا داسې بدعمل دي د دې خبرو نه کوي انکار کوي نو هغه ورته ذکر کوي دا رنګ په پدې کې ترغیب له توبه وی په دې صورت کې دا د توبه او باسي لکه د یونس علی السلام قوم چې توبه استوا هغه شان چې توبه او باسي نو دا په دې صورت کې دا بر دې صورت هغه خصوصیات دا د دعوی د اثبات طریقه وی دا بیا صورت مشتمل دی په پنځو بابونو باندې څو بابونه دي پنځه بابونه اولنې باب د دې صورت چې دی نو هغه به وی تر ولسم نمبر آیات پورې د دې باب څه خلاصه ده د دې باب خلاصه ده چې اول به ترغیب ال کتاب ورکړي راشي قران ومني سم بشي دا ټول مرزونه بدر نه اوزي د اغه نه پس بسری بیا په دې کې اول ورکی زجر په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم دا خبره دوی ناشنا غنی چې مونږه رجل تا سړی ته مونږه خدا ورکړه وحی ورکړه نو په دې دوی دا ناشنا غنی دا ورکی دا اغه نه پس بیا دغه شی زجر چې ورکی نو بیا به دغه شی دلایل عقلیه به ذکر کړي خدا دلایل عقلیه به سیدا بدری ذکر کړي تر شپږم آیات پورې په صورت کې بیا مختلف دلایل نور هم راځي په دې کې هغه اعتراضي دلایل ډیر دي کنه اب ذکر کیږي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض هو الذي جعل الشمس ضياء او ان رب ان في اختلاف الليل والنهار دا دلایل ورته تر شپږم آیات پوری ذکر کی نو چې هغه ذکر کین داغې نه پس پا زجر ور کی بیا په وم آیات کې په انکار د قیامت باندې نو بیا په دولسم آیات کې بیا زجر ورکی رټنه به ورکی په کفران د نعمت باندې چې خلق انعامات په الله او کی نو بیا الله هیر کی و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما چې بیماری پر راځي استخ الله بلی فلما کشفنا عنه ضره مره کأن لم يدعنا الى ضر مسه چې کله چې موږ مرض لري کو بس بیا بالکل ته بنوای کده ما ته आवाज کړو بیا ورپسې تخویف ورکي په ذکر د اقوام سابقین سره دا غینه پس په دوو آیاتونو کې داوی بیا په 15 آیات کې زجر دې په طلب د تبديل د قران دوی بر ته وای وو د قران کې لک ترمیم وکا لک تبدیلی په کې راول نو موږ به سره ومنو پوه شو کنه دا شریعت بل دې خو دې کې لک تبدیل وکا نو دا تبدیلی او ترمیم بدر نه غواړي صحیح شو نو دا په دې باندې زجر ورکي بیا چې هغه ورکی په دریو آیاتونو کې داغي بیا جواب دی ورپسې په ولسم آیات کې فمن ازلم په دوه آیاتونو کې دا ټول فمن ازلم په ولسم آیات کې ورته وایي زجر ورکی په تکذیب او افترا باندې دا خلک د الله آیاتونو دروغ غني او الله تعالی باندې دروغ تړي نو په صورت کې با په دې باب کې براشي تقریبا 15 زجرونه او دغه رنګ درې دلایل عقلیه او ورته به کوم د رسوي بشارتونه وغیرہ به